ان کبرت علی ان کان کبر علیکم ک گران وی پتا سو باندې مقامی او درېدل زما وتذکیری او بیانول زما نسی درکول زما بی آیات الله پایتونو دی الله تعالی فتا فعل الله نو په الله تعالی باندې توکل تو ځان وسپارلې دې ما ثم قضو بیا فیصلو کې تکلیف راکړې ماتا الیا ماتا مخامخ راشي تکلیف را ترا کوي ثم قضو الیا نو بیا فیصلو کې زما د تکلیف رسول مخامخ ولا تنذرون او مهلت مرا کوي ماتا فإن تولیتم نو کتا سو مخ واړو واړې دلې فما سالتکم نو ما نه د غختل استاسو نه من اجر سمزدوری سبدل سایوز ان اجری ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الله مگر د الله تعالی سره دا و امرت او حکم کړي شوی د ماتا ان اكونا چې یمزو چې شمز من المسلمین د حکم منون کو د الله نه یعنی ما ته امر شوی دی ان اكونا چې شمز یعنی یمز من المسلمین د حکم منون کنا د الله د تابعدارونه فکذبوه نو دوی هغه ته دروغجن ویلا هغه دروغجن کا فنجیناه نو بچ کړو مونږ دې نو علی السلام و ما معه او هغه څوک چې د ملګریو بل پل کې پکشتای کې وجعلناهم او ګرځول مونږ دوی الله رب العزت وای ثم بعثنا من بعده بیا ولګل مونږه روست دی هغه نه د نوح علی السلام نه رسولن ډیر پیغمبران الی قومهم قومونو دا غوی تا ار یو پیغمبر خپل قوم تا فجاءوهم نوراولو اغوی تا کذالک دغه شانته یعنی د دې وجنا نتبع علی قلوب المعتدین مور وه مونږه زړونو د ظالمانو یعنی د حد نه تیری وخت تیر دونکو معتدین زیاتې کوونکو چا چې زیاتې کو د الله د دینونو پاګې زړونو باندې مونږ مهر لګولا ثم بیا بعثنا ولګل مونږه من بعدهم رسد دی غوینا موسی علی السلام موسی علی السلام وهارون هارون علیه السلام الی فرعون فرعون تا وملئه او غټانو د قوم دا غتا معتبر وتا بیا آیاتنا په معجزات زمونږه فاستكبروا لوی وکړه اوی وکانو او دوی قوما قوم مجرمین جرم کوونکې مجرمان اخکار دے لسه رم مبین خامخا جادو اخکار دے قال وی موسی علیہ السلام اتقولون ایا وای تاسو للحق وبارد حق لما جاءکم هر کله چراغ تاسو ته السحر هذا ایا جادو دے دا ولا یفلح الساحرون او نشی کامیابی کې دی جادوګر نه کامیابی کې جادوګر قالو او ویل دوی اجیتنا ایا تراغله مونتا لتلفتنا دې د پاره چې تواړوي مونږ لرا اما د هغه طریقې نه وجدنا علیه چې مونډلی دې مونږه باغی ابانا مشران خپل زمونږ خو مشرانو په لار روان یو او ته مونږ هغه نه اړې وتكون لكم الكبرياء او شي او شي د تاسو دواړو لپاره بادشاہي تاسو مشران شي دواړو بل ارض په دې ځمکه کې وما نحن او نه یو مونږه لکما تاسو لرا به مؤمنین منون کې مون تاسو نه منو وقال فرعون او وی فرعون ائتونی راول ماتا بكل ساحر علیم هر جادوگر ماهر یعنی پویا وی جادوګر ما ته راولې چې ماهری فلما جاء السحرتو نو هر کله چراغ لل جادوګر قال اویل دویتا قال لهم اویل دویتا موسی علیہ السلام ان پس دی وینا دی اغوینا موسی علیہ السلام ورته وی القو اوغرزوی موسی علیہ السلام ورته وی اوغرزوی ان الله یقینا الله تعالی سیبتله زر دې چې ختم بکړي اثر د دې جادو برباد دی کی باطل دی کی ان الله یقینا الله تعالی لا یصلح نه کامیابوي عمل المفسدین عمل د فسادیانو عمل د قرانکارو ان یفتنهم چې واړوي باغوی لرا یعنی د دین نه پتنه کې بواشي نه دین نه به بیرته واړی و انه یقینا فرعون فرعون لعال خامخا او چتو فل ارض پزمک د مصر کې یعنی ځان غټ غنل او معتبرو و انه او یقینا دا فرعون لمن المسرفین خامخا او د مشرکانو نه سیاتی کوونکو نه مشرکانو نه ان کنتم کای تاسو مسلمین حکم منون کې دی الله فقالو نو اوی دوی علی الله خاص الله تعالی توکلنا مون ځان وسپارلې دي ربنا یا رب زمونږه لا تجعلنا مگر زوی مونږه فتنتن ازمایخ امتحان یا یا لاندې کړي شوی کمزوري فتنتن کمزوري للقوم الظالمین د قوم ظالمانو د پاره الله مونږ قوم ظالمانو په مقابل کې کمزوري ونه کې ونجنا او بچ کړي مونږه برحمتک او وسیله د رحمت استا ربنا تمس اے رب زمونږ بیکار کړي خراب کړلې خراب کا وران کا علا اموالهم مالنا دوی وشدد او سختی را ولی علا قلوبهم فزړونو دوی فلا یؤمنو نو دوی ایمان نه راوړي حتا تر دې پوري يرول عذاب چويني عذاب لرا الالم دردناک مزه تاسو داغه په خلکو په لار چای نه پويږي وجاوزنا او پوری وستل مونږه به بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب علی السلام البحر په دریا باندې دریا باندې پوری وستا فاتبعهم نو ورپسې شو ورپسې لاړو فرعون وانا او زو یم من المسلمین د مسلمانانو د توحید والونا نو ویل شو دتا آل انا آیا اوس ایمان راوړي وقد عصیت او حال دا چې یقینا تا نافرمانی د کړی دا قبل مخکې د دینا وکنت او ویت من المفسدین د فساد کوونکو نه ما ورته رزق ورکړو فمختلفو نو اختلاف نکړه دوی یعنی په مسله د توحید کې حتا تراغي پوری جاءهم العلم چراغي دوی ته علم پویا ان ربک یقینا رب استا یعنی فین کنتا نو کئیتو فی شکن په شک کې مما د غسیزنا انزلنا چرا لګلې دې مونږ الیک تا تا فاسال الذین نو تپو سکړه پختن وکړه ته دغه کسانو نا یقرؤون الكتاب چې لوسته کتاب لوستلې کتاب من قبل کستان مخ کې یعنی حق پرست علماء نه پختن وکړه فلولا كانت قريه نو ولي نو یو کلی والا چی امنت ایمان راوړې وي فنفعها نو چې فائدہ ورکړې وي هغه ته ایمانها ایمان دی هغه یعنی دا چې نو چې ایمان عذاب وخت ایمان راوړي فائدہ رسولي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام لما هر کله چې دوی امنو ایمان راوړو کشفنا انهم نو لره کړو مونږه د دوی نه عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ په حیات دنیا په ژوند دنیا کې دنیوي ژوند کې ومتاناهم او پیدا ورکړه مونږ دوی ته نه مزي ورکړه مونږ دوی لرا الہین تر یو وخت پوری ولو شاء ربک او کو رضاوی وخت وی ربستا لا امنا خامخا ایمان براوړې وک په جبر ایمان الله په راولې نو دی خلق باندې به خامخا الله ایمان به راوړو من فل ارض هغه څوک چې په ځمکه کې دي او جبري ایمان الله نه دې مقرر کړي اختیار ور کړي دي كلهم ټولو ان الله وی کرزا وستا درب لا امنا خامخ ایمان به راوړې وي من فل ارض هغه چا چې په ځمکه کې دي كلهم ټول جميعا په جمع سره یوزل او نشته دی نشی کې دی له نفس د پار دی هچا نفس لرا ان تؤمن کی مان راوړي الا باذن الله مگر په توفیق د الله تعالی ويجعل الرجس او غرزي الله تعالی پلیتی اچي الله پلیتی علی الذین فاغ کسانو باندې لا یاقلون چې عقل نلري قل انظروا وایت وګورئ ما ذات السماوات څنګه دلیلونه دي د توحید په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې د الله په توحید وګړي درایته وما تغني الآيات او پیدا نه ورکې دلیلونه معجزې وان نظر او ير ورکونکي پیغمبران ان قوم اغ قوم تا لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي فهل ينتظرون نو ایا انتظار نه کوي دوی الا مگر کوي مثل ایام الذین فشاند واقعات او دا کسانو خلو چې تیر شوی دي ایام عذابونه واقعات خلو چې تیر شوی دي من قبلهم مخکې د دوینا قل تو ورتو آیا فانتظرو انتظار کوي تاسو انی معکم هغه به مونږه بچ کوو قل ورتو آیا یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم فی شک کای تاسو په شک من دینی زما د دین فلا اعبد فلا اعبد الذین نزنکم بندگی دا کسانو تعبدون چې تاسو بندگی کوئ من دون الله سوا د الله تعالی نه د چا بندگی کوي زه ګور نه کوم ولکن لیکن اعبد الله ز بندگی خاص کوم د الله تعالی الذي اغه الله تعالی یتوفاکم چې مرګ را ولي پتا سو و امرت او حکم شوه دې ماتا ان اكون چې يم دې زو من المؤمنین د مؤمنانو د ډلینا ماته دا حکم دی فلا کاشف له نو نشتا هیڅوک لره کون کې داغي تکلیف لرا الا هو مگر الله تعالی به لری کوي نفع نقصان مالک الله دی و ان یریدک بخیر او کې اراده وکړستا د خیر د پایدی فلا راد لفضله نو نشته هیڅ څوک واپس کوون کې د فضل د الله لرا کله تا ته تکلیف در رسي نو څوک درنه لری کولې نشي ناس قانونو والا نسمه کې والا او کله تا ته فائدہ در رسي نو څوک درنه اړولې نشي یصيبو به رسي الله تعالی دا zarar او خیر